قدرمندو اورېدونکو د هر قسم دیني کیسټو لپاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامي کیسټ ایم سی ډي سنټر نشتر آباد برسته مدینه مسجد نیز سکندر شورا چوک پشاور شهر د حنیف الله ایم قدرت الله دکان موبایل نمبر دی زیرو تین سو پینتالیس نو سو چودہ سات سو گیارہ پانچ اوس دا څوک ویلی شي چې د الله په ټوله خدایي کې د پیغمبر نه هم لویه مرتبه د چا دا څوک ویلی شي نو د خپل کلام رسولو د پاره ده انتخاب چې دی هغه د پیغمبر وکړو او بیا د پیغمبر د پویولو د پاره انتخاب چې دی الله دې یو داسې ملایکی کړی دی چې هغه ملایکی ته جبرئیل علیه السلام وایي جبرئیل هغه ملایکه ده چې د خدای په ټوله خدایي کې څومره ملک مقربین چې دي د جبريل نه اوچت مقام پکې د چا نشته نو د هغه پیغمبر په یولو لپاره به بیا الله انتخاب د جبريل علیه السلام وکړ هغه کلام الهي چې دی هغه به جبريل راوړو هغه متعلقه پیغمبر ته نو جبريل به د مولا کړو د الله په مراد باندې کوئی به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او ته به دې قوم ته داسې وایې نو هغې نه پس ته به بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیان عزیزانو جبریل علیه السلام والسلام دا د جنت د زمانې نه او د آدم علیه السلام د زمانې نه د انسان سره د دې پیوستګي شوې او دا چې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې دی اول نکاح دا هم جبريل عليه السلام تړلې مقام دومره اوچت بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشوه چې د بیبي هوا او د آدم علیه السلام نکاح وشي نو د دې دواړو نکاح چې دی هغه هم جبریل علیه السلام سره او سوال د مهرو د بیبي هوا مهر کې څه ورکړي نو دغه وخت آدم علیه السلام سره وڅه چې د دې په مہر کې ورکړې یا الله زه مہر څه ورکم الله ورته وی آدم تا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي داغه پر روح باندې لس کړه چې درود شریف وایا او هغه د دې بی بی هوا په مہر کې ورک نو عزیزانو جبريل هغه فرشته ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبريل جوړ کړو او اخیری خاتمه هم د جبريل په جناب محمد رسول الله باندې وشو اوس دا جبريل دومره عظیمه ملایکه ده چې د ده شپږ شلې وزرې دي شپږ شلې بعضې علما وایي شپږ سوه وزرې دي او یو وزر د جبریل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټوي اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي علما لیکي چې په دې ټولو وزرو یې دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي انسانانو پسې ګرځي نو الله پریښي دي څه ټیک ده چې هر کله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریښی ما نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت روا شي یا دا انسان ستاره ضروریات پوره شي نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي او د الله په مقابله کې حاجت روا چې د هغه انسان ګڼي او بیا انسان له هغه الفاظ وایي هغه القاب ورکوي فنا په خدای دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي د هغه علاقې کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا هر ګن بلا شي د علاقې خان یا سپاسنامه یې په هغه صفاتنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دې وران شه چې ته پکې اوسې دې د غلو ډیری نه تا څه شی جوړ کړو تا خو ډیران دی عزت معاب دا ځمکه د دې قابله نه وه چې ستا قدمونه ورته راغله او دا قوم په تا فخر کوي دا قوم د اوس هغه ناست دي لکه پیشوګې هسې زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ که نه ښایسته سړی هم پکې نشته ټول پیشوګي میشوګي دي چا پوزې چیچي دي او د چا غوږونه کاږه دي او د خو چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره پولیس ته ډېر چاپېر دی نو مونږ ورته ټینګېدی نه شو نو خدای ځان ته سپارلي یې نور به خوارېږئ نور به ذلیل کېږئ نور به رسوا کېږئ تماشې به د ځان کوی څه لتاړ یې او څه رسوا یې نن زمونږ ملک تاسو وګورئ قبرونو ته هم خلک سجدې لګوي قبر ته په سجده پري تندی ورته ولګي دا تندی دی چې د الله نه سیوا چا ته په ځمکه ولګولو په ټکي سړی کافر شي ساتي دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ سوچ وکوئ کله کله تاسو د چا لاسونه سپوی دی او بزرګ سړی یا د نیک سړی نو لاس چې ورکې سپی نو لاس به داسې اوچت کې نو سپ دی داسې به ورته کېږي که نه سر به نه کېږي د سبحانه دا تقاضا نو ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو اے الله د عبادت قابل بل څوک نه او ویاک نستعين اے الله تعالی امداد غواړو تعالی سوا بل څوک د امداد قابل نشي بل څوک څه چې تا سره امداد الله چې د چا په زړه کې نه اچولي که ته خیر غواړم تاله یو روپۍ نشي درکولی او چې د چاړه کې واچوي چې روپۍ دله ورکه د الله درکړي بنده نه درکړي بنده خو چاله شو نو امداد به همیشه د الله نه غواړي سوا د الله نه بل هېڅوک د امداد غوښتو قابل نشته چې الله در سره وي ټول کائنات در سره دی چې الله در سره نه وي هیڅ در سره نشته نو امداد به هر وخت د الله نه غواړي ا دغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به در تراوړم که کامیاب اچھا د شپې اخلاق کې کامیاب شي ساري جنډه او غلاف را روان کړي په قبر یو غوړي اوس دا بیل باس دی چې په قبرونو باندې غلافونه غوړولو جنډې او درول او وغیره وغیره چیرډې پې پورې تړل وای بعضې قبر کې وګورې دا ښځې ورغلې نو د دنیا چیرډې ورپورې تړلې د دنیا چیرډې دا څه چا خورې وای مراد مې دلته زمونږ پنځه پیران تېر شوي زیارتونه هغې له چې ورشي پاس ونې د جاروګانو ډکې دا ښځې ورځي او جارو یو سیسی به ورلړی چې د چا جارو هم خطا نورې ښځې مبارکې ورکړي چې مبارک شه مراد دې پوره شو جارو دې ونښه دا خبر شو دا ښځو زړه کې څه مراد دي ځکه چې زمونږ د وطن د ښځو مراد نه پوره کېږي اسمان ته ورسېدې خو لا همغسې مراد په زړه کې شته دی چې خپلو کې کینی وي خورې مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی نور څه حق غواړئ مونږ نه هم اجراګان جوړ کړه دلګان هم رانه جوړ کړه خنجیران هم رانه جوړ کړه زه په کور کې ناست یم ته په پروډونو باندې چکرې وایې مونږ نه نور څه غواړئ موږ نه د ښځو څه جوړ د مالدارو ښځې وګورئ مالدارو نه یې څه جوړ کړه او د غریبانو وګورئ غریبانو کور د مردین جماعت شه دوی ورته ډېټسن او سوزکې وکړي او دوپړی مار ورسره کړي داسې په بالا ماڼۍ تېرې او دوپړی ورته غږېږي او ښځې سرک ته هم ګوري او دغه دغه کوي دغه دغه نه د غریبانو زمطلاکو ښځې نو نور څه غواړئ ملک ټول اړی ګړی شو خو ښځو ته لا حق نه دی میلاو اوس پوه نیم چې نور لا څه پاتې دي وایم چې چېرته پټه غوندې تپوس مې ترې وکړی دی ښځو نه خو ما سره یې لږ یې هم نه زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري چې دوی ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه یې درته را پیدا کړم سړی خو به هغه و چې ښځې به یې نوم واورېدو یا د سړي هوا به یې ولیده په سورو به ښځه پټېده اوس دا کټی په لاره روانه ته پکې په سورو پټې داسې درباندې درسوري لاړه هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکا کې به ښځې روانې وي هم ټانګې نه بیا ګیر چاپېر پردې تړلې سرمایهدارو موټرونه به موټر کې به پردې جوړې کړې وي چې په بورکا کې هم زما ښځه چېرته څوک ونه ګوري د معتبرو دا حال او د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم هغه ارسله اوس دغه تپاتی یو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه ده که تاسو په دې ملک هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا دوه کاله درې وشو ګیره هم وه دا ګیره واله نو زما عزیزانو هر څه چې دي دا زمونږ د لاسه دا ملک بې حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بې غیرته زمونږ د لاسه دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه څه چې دي زمونږ د لاسه دي اوس زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وخت دی چې ضرورت یې کوڅې له بیټک له دی راشي او ضرورت پوره کړي او بیا درنه ځي ټیک ده ته همغه منګه کې ګویا په توره به کنې او خاورې به در باندې شیندلی کېږي همغه مونږ کورې کله به ګاډي کې کېلې ګرځی او کله به مالټې ګرځی او کله به چابړی لګولی او کله به دې ځي چا به پولس به دې وني وګورئ چې لازونه مونږ څه وکړو زه څه وکړم ځکه ناکمه ورځ چې ګډېدې ما خو لیدلی په ګډه هغوی پسې ګرځي نو عرض مې دا و چې په دې ملک نظام چېرته خدای راولي د هغه خلقو چې چا کې خپل حیا وي او د چا په کور کې حیا وي الله پتال ته که ورشي که تاڼو له ورشي که کچرو له ورشي الله څه رانیولی قوم څه رسوا او ذلیل یی په دې درې ځایونه لیدلی هم دی خپل ذلت لویه لاره یې به دې روانه کړي صاحب پنځه شپېته کسان به پکې ناست یو سبا ډرایور ناست یا د ټریفک پای درې نیمې چې ټاکای و د فرعون بچیا تا سره خو چا خبره نه شوه کولی دا دومره ګیدړ در نه ولې جوړ شو لیدلی هم دی خپل ذلت هغه وخت کې ستا پښتو او غیرت چېرته لاړ شي تا سره خو په کلي کې څوک خبره نه شي کولی څوک خبره در سره کوي ډاک دی اوس یو سپی ګوټي راونیوې صاحب داسې خدای دپاره کله په کو ورته پرېږدي کله زم نه نه دا چرته کېږي قانون دې لاس کې واغل پرېږدم دې چر نو صاحب د نه د تیزونو واری او نه د پسکو واری او ا پښتو مختو دې هر څه د سنبای نه وځي لیدلم دا هغه ټیم کې خپل ذلت بیا دې چې تاڼې ته راولي او والات کې دې واچي او در سره جوخته د غلو کټۍ هغه ذلت چې خپل لیدلی دی بیا دې چې کچرو ته چالان کړي هغه ذلت چې خپل لیدلی دی چې هلته په ځمکه د سپي غوندې ناست دی زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چې ده او د ټول قوم د خدای نه بغاوت دی چې دا قوم مالک حقیقي نه پیژني مالک حقیقي سره رابطه او تعلق نشته نو خدای ذلیل او خوار زما واده چې ونو یو سړي راته ګیله وکړه ما ته یې چې ستا خو چاته هم نه وې مال په مام د پلار حق دی ما چېرې د چا د واده وریجې خوړي دي ویل نه نو مال په ما دې څه موټ خرڅ کړي ذوق شه ما ته چې څوک د واده وي د هغه دې هم خدای څټه وباسي خو په عمر کې تللی نه یم کار مې څه دی غریب سړی یم کار مې څه دی د پیغمبر سنت مونږ پرې کې دي مونږ تبا یو ټوله پرې ملیانو پرې پیرانو پرې نیاګانو پرې عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت نو خدای مونږه پریخي پریخي یې کنه کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشه کوا هیڅ تکلیف په درته په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کار که لور مې واده ده او که زامن مې واده کړي دي څوک به دا ثابته نه کړي چې ما کار هلکه زما د زوی واده دی کرالی بیا وایي دي کارډ ما نشته نه چې را نه شي چې را نه شي کارډ نشته دا زما خوله کارډ نه خرابه ده کار دی صاحب چشمې چشمې نه دا چشم به درته غوړوم په خیر به راغلې متمني شرکت پلاني خان او پلاني خان او پلاني خان او دا د مور پر کټي ټول را په قطار کړي پکې پلاني خان په دغه خوشحالي دا خلق دی دا بني آدم دی او زه په دې خوشاله کوم چې ته زما نوم په کارت کې ولیکې چې متمني شکر دي دیګر مولا چې دیګر مولا دې خدای کور راکړي ما څه کار دلته هغه ورځ یو واده هغه پکې زمونږ دکان نامه ورکړی خلک بدل ته راتلل هلکه دلې خو څه نشته که اوبه مو بس کې واده مخکې دی دا هغه بېهوده قوم دا د همغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاسه بوت جوړ کو خدای به ورته وي وی دی که نه خپل لاسه به بوت جوړ کو ویل به دا زما خدای یو سړي خپل خدای شیرن شوی بس ورغلی دی او لخته یې ورته نیولې ده په ټکي یې مات کړی دی او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان یې راوړ مونږ هغه نسل یو که هغه د خر زه دارالعلوم سرب کې مدرس وم شروقایه ما سره یو کتاب و دی کوټې یو طالب و پکې د لورلایي لیونی غوندې و ما ته یې چې مولوي صاحب زمونږ په دې مشرانو کې هم چېرته کافر تېر شوي دي مال ډېر ویل ښه بیا وروسته مسلمانان شوي یو مونږ مالاو ویل اوس پوه شو مال ولې ویل ما چې کله د خر رګ ټوپ ووایي نو ویل زه په دې سوچ وم چې دا چل څه دی خو دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان دی نو هغه د خره رګونه په مونږ کې را روان دی دا سمیږي نه هغه به واورې هغه به واورې چې وخت خدای دې خوار که ته خو ډېر زبرګ یې خو ښه سړی که شوی خپو لاندې به دې ځمکه وتښتي نو عزیزانو مونږه اسلام چې ده دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن ته چې ورشي دا تبلیغي حضرات ډېر دي هلته او د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غځې خلک جوماتونه وراني او دا یو دا یو نازیزانو دا زمونږ اسلام نوم چې دی دا یو ملکی رسم او رواج دی لکه کافرو به چې وي بلکه بوتان ولې خدای منئ ویل به وجدنا علیه آباءنا وجدنا علیه آباءنا زمونږ پلار او نیکه په دې لاره تېر شوي دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور پې پوهېږو نه اوس مونږ وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمونږ پلار او نیکه باندې مسلمان نامه و نور چې خبر نه چې مسلماني څه ته وایي یو بزرګ بادشاه ورته وي ورازا وې څه چل دی وې زه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو نیمه بادشاہي مال راکې ویل هغه ورته دروغ مو وایي بادشاه ورته قرآن وخوړو چې زه خپله نیمه بادشاهي تاله درکوم تاسو په ایمان ووایئ دا جومات کې چې ناست یې هلکه ته وایه او تاکالیه چې دلته دا بادشاهي خو لوی شی دی دا وزیران نه دي دا زمونږ دا چې دی درته وایي چې د خپل وزارت کې داسې مشیري درکوم پنځه ویشت زره ګامه توپ به ووهې که تاسو نه د پیږي ته زمين ټوب به مو وهي چې یا الله دا ورځ ده کومه چې وزیر صاحب مال مشیری را مونږ ټول نه ا بزرګ اوس ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لګاو هغه تم ګورئ بادشاہ ته وایي چې نه یاره دا تاسې هغه ورته قسم وخوړو چې زه نیمه بادشاهي تاله در کوم دی ورته وایي چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باز در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ زاغه د نیمې شپې په بادشاهۍ چې خدای خبر کړی ما زما دې په خدای قسمي که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو اوربشې باندې ووالم د نیمې شپې اوس تاسو به وایئ چې د نیمې شپې بادشاهي څه ته وایي حدیث کې راځي د ابو هريره روایت دی چې الله ما یلیق بشانه څه چې د هغه شان په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندګانو منځ کې چې څومره پردې دي دا لرې او الله په دغه وخت کې اواز وکړي چې څوک شته چې دې وخت کې څه وغواړي او زه یې ورکړم او په دا وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلب وشي نو بزرګ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوند خدای زه خبر کړی ما ستا د د نیمې ورځې بادشاهي والله که په یو وربشي ما اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاهو حسن پسې بلار شي هر ګرځول چې دي دا خلاف سنت دي مړی وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت د مړي متعلق صرف دومره اجازت دی چې کفن وګنډلی شي او قبر زر تیار شي او د کلي علاقې ګیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص نو ما پسې دلته سړی راغی وی چې زمونږ استاد وایي چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې هومره ډېر ثواب وي او چې څومره ډېره دنیا یو جنازه یې درنه وي او پلانې چلي او ډینګړې چلي او مال غوږونه مې مه خوره او استاد ته دی وایي چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولیکه ما ته راکړه چې کم تا نه وي ویلی چې زه هغې کې درته بیا وخت خدای بندگانو په خبره ځان پوهوه څومره ډېر خلک هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودري په خبرونو راغونډول خلک په لوډ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمون خار کې رواج دی لوډ سپیکر ګرځي هم افسوس کې سات اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو مړ شو بس لاړو خبر خلاص د عربو کې چې مړ یو شو په هاذا خلاص ما فيه شيء خلاص کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې ویم لمبه یو بیوی سی او جماعت کې جنازه وکي او بس دننه کوي خبر اخلاص دلته به صاحب سلیریش ګنټي اشار کړی یورګه خلق نه را رسی ورته دا ټول کارونه خلاف سنت و یکره حدیث شریف دا څه و یکره اعلام المیت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء اعلام د میت چې دی په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ایت به خبرو کې د دې نه سوا نو هغه وی چې اوس پوه شوم نو د دې وجه نه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي نه یو په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړی او جو شو یو تیږي یا پیر بابا راور یا پیر بابا را ورسیږي یا لوی ځوان را ورسیږي وغیرہ وغیرہ دې سره کدا عقیده یې د سړي چې په دې आवाज هغه ما ترارسي او دا کټوای د پیدو نه بچ کولې شي دا کفر او شرک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی دی د ټول کائنات نه لاندې د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام لیکن په خپلو صفات مختصو باندې الله پیغمبر موصوف کړی دی هر ځای موجود هر وخت اورېدونکی دا صرف د خدای ذات دی په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه دی زمونږ په دې ملک کې داسې خلق هم هغوی وایي الله کې پلې مې وحدت کې سوا کیا ہے جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے وی الله سره خو یو توحید دی هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نه الو اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مده کول چې د خدای بیزتی په کې وشي نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي عیسایانو د عیسی علیه السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته ووایي تاسو ورته کافر وایي که نه عیسایان څه بلا دي ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي د بیبي مریم یې دومره لوی عزت وکړو چې د خدای ښځه نعوذ بالله ورته وایي تاسو ورته کافر وایي که نه عزیر علیه السلام د یهودو پیغمبرو هغه مقام ته یهودو ورسولو چې وقالت الیهودو عزیر ابن الله و عزیر علیه السلام د خدای زوی دی یهودو ته کافر وایي که نه وایي ټیک شو تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوئ چې هلته د خدای بېعزتي لازمه شي نو تاسو به پرې کافر شئ که نه به شئ نو د دې وجې نه هره خبرې ته سوچ کوئ فکر کوئ د غیر الله نه پیغمبران اوس ته ما ته وایه چې یو قبر ته ته ورشې او ستا دا عقیده یي چې زما دا پلانې مراد دا قبر پوره کوي نو دې قبر کې دننه یو ولی پروت دی او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې هیڅ مشکل کشا د الله نه سوا بل څوک نه دی هیڅ حاجت روا د الله نه سوا بل هیڅوک نه دی که شته بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله ویل ته خو شاعر یې او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسي او صفت مې ونه کړي هغې ویل ښه داسې ورته وکړه لګیا شو سترګې دې داسې دي غوږونه دې داسې دي ننګي دې داسې دي شونډې دې داسې دي غاښونه دې داسې دي سینه دې داسې ده ها ها چې نوم ته راغې نوم ته اخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نه شم د نامه نه ښکته حل ویلی نه شم د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب د نوم کې که خیال وکړئ څه شي غوټی غوندي د نوم کې غوټی د نامه نه ښکته حل ویلی نه شم حیا او د ادب او د احترام د وجه اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامنه ښکته حالونه شروع شي ستاسو خدای کور ران کا په دې پاکستان جوړول ستاسو خدای ډیری غرقه ستاسو خدای هلاک او تباه او برباد کا د آسمانونو کال چې په کومه شپه نوی کېږي پنځلسم د لیلة القدر باندې پیغمبر په ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زما نوی رجستر په عبادت شروع شي مسله خو دا ده دی د کال نوې شپه باندې پاکستاني کنجرې او ډمې چې دي هغه بربنډې سره په تره ووت چې نوی کال شروع شو ټوله شپه یې په وي سي ارونو او په ډمتوب او کنجرتوب تېره کړې ده چې د کال نوې شپه ده خو خوشحال خان خټک غوندې و چې د حیا یې دا عالم و چې د نامه نه ښکته حل ویلی نه شو زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی ډېر ډېره مبارک خدای به په کې ډېر ډېر شرمای کخې او ډېر ډېر به په کې رسوا کېږي غریبان خو و شرمېدلي په غټانو شرمېدل خدای دې دا نور په شرمونو وشرموي خواري په څه شرمېږي بې غیرته په څه شرمېږي شرمېدلي په څه شرمېږي نو عزیزانو عرض مې داو چې دین او اسلام توقع او تصورم په دې ملک کې مکوي بس کمال هم دا دی چې دا ځان قدر هم بچ ځان پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغي مرکز ته کله کله ځم نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه وي په څه ګډو وډو سر شو نو ما ورته وویل چې ستا نیت کې به څه فرق وي ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم ته بیا تماشه کوه چې په تا اثر کېږي که نه ډېر خوشحال شو غریب او چې ما سوچ وکړو چې دا اوس زړه نه دا پوښتنه د ما نه کوي نو عزیزانو دا ځان قدر چې دې وخت کې تاسو بچ کئ دغه هم توره ده بچي بچ کئ زمونږ بچي تباه کېږي لګیا دی د مولیانو بچی تبا دي د پیرانو بچی تبا دي د میاګانو بچی تبا دي د سیدانو بچی تبا دي د شیخانو بچی تبا دي د اجیانو بچی تبا دي غرق دي غږ نشي کوی پخوا به جینکۍ مټي زیدې اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هم مټي زیږي دا داسې ذلیل قوم او وایې وقتن په وقتن خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي د سپي په مرګ مري مري که نه مري د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مري مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کېږي د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کېږي مونږ به د سپو په مرګ قسم په خدای دی د یو قبر سره جماعت دی په هغې کې کوم امام به چې ورغی چې تختېده به نو یو نه ما تپوس وکړو چې هلکه ته دې ولې راوتښتېدې تا ته خو ډېره تنخوا میلاوې ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سم لاستم دې قبر نه به د سپو غپا راوته داسې غپا به پکې جوړه شوه چې ما به چې جوړ دا سپي په جومات راوخته او ما خوري نو چې ځکه وتښتې نو مونږ به په قبرونو کې هم د سپو په شان غرب دا خو چې چمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتي خلکو لیدلي خلکو نه دي ما لیدلي ما او که چا ټڅ وکړو نو بوزم یې ولی ښیم تاسو پوه شوئ نو عزیزانو عرض مې دا و چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانہ کې تا سوچ مکوئ دا تصور مکوئ مونږ به د ایمان دولت سارا نه ولک تپوز کوي چې زه تماچې جوړوم هلته استاد راته وایي چې دا ګټه حرامه ده مال هغه استاد دی چې کوم د امام دی د هغه علاقې خلک پوډر خرڅوي چرس خرڅوي یتیم خرڅوي غلې کوي ډاکې کوي اجرتي قتلونه کوي نو استاد ته وایي چې ته څه خپلدی کې دغه خوراک به ته کې خدای دې خانه خراب نو موږ د مردار خورو امامان یو زموږ ټول خوراک مردار دی زه اوس ویلی شم چې دې جومات ته لږه دا روټۍ دې راوړې ده دا دې په حلاله ګټلې که په حرامه دا ویلی شم خو چې راوړي بس پلټی ورته ووایي چې زه په تندر دې ولګي اوس څه چل کوي نو عزیزانو خپه نشئ که تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو زه دا ویلی شم په هدیره کې دا پلیت د ده جنازه زه نه کوم د ده ژوند ما ته معلوم دی د دې حرامي نکاح زه نه تړم د ده زندګي ما ته معلومه ده دا مونږ ویلی شو نو په وطن کې د ګنګۍ سیلاب راشي ا د ګنګۍ سیلاب نه جمعه تم نه بچ کیږي او نه تی مولا بچ کیږي او نه تی پیر صاحب بچ کیږي پیر صاحب په خلوت کې ناست او لوی واس کټه چولې پیر صاحب دوانه به مې نه وبه او د غلا پیسې ولا ورچا ورته لاس کې چسکي چې خدای دې د خنجیر بچي نورم لوی خلک بچ کیږي نه لا را خلق هغه خلق لا اوس مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه غوندې به څوک چېرته پیدا کړي جنازو سره به نه تلو بلکل نه طالبانو ورته حضرت ولې ویل زه چې روان شم جنازې سره او مړی مړي ته وګورم نو ایمان ورسره نه بې ایمانه رواني ما ته کشف وشي د هغه د جنازې نو د هغه سره ایمان نه وي نو زه د بې ایمانه جنازې له نه ځم حضرت لاهوري به کوم جنت ده مونږ خو په دوه او په پنځه روپۍ د اتو واړو جنتو ټکټ ورکړو نو عزیزانو عرض مې دا و چې سبحانک اللهم یو سبحان بس که د دې په وزن پوه شوئ سبحانک د دې په وزن پوه شوئ په خدای قسم چې ژبه به بله خبره بیا ونه کړي د یو سبحان الله په وزن کا پوه د بخاری شریف اخرینه حدیث دی اخرینه چې بخاری کې ختم شوی دی هغه وایي دوه کلمې دي دوه کلمې کلمتانې خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان دو کلمې دي په جبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د اوهد د غرونو غوندې پرتې دي د میزان تله چې ستا نیکي او بدي تللی شي نو دا دوه کلمې به د اوهد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچول شي اکمی کلمی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په جبه ډېرې اسانې او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کېښودې بجای د دې چې زمونږ خولې نورې خبرې کوي نو دا جبې ولې په دې نه عادت کوو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بلم لا څوک شته چې د هغې پاکي څوک بیان کړي څوک شته مونږ خو یې بیانو مونږ خو که د اوقافو وزیر دې جومات ته راشي ورته وایي وزیر صاحب دا زه ستا د خپو قابل چرته چې ته خدای راوړ توقاف وزیر ته وایي چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیموي تقسیم یې شپه ورځ مردار یو پلیت یو ګندي ده وایي دا ځای چېرته د دې قابلو چې ساخ پې مبارک ورته راځي هغې وجه څه ده چې درکي پکې نو عزیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لاره روانو نور غله ناست نو چې ناست هغوی ورته لکه څوک یئ ویل چې څنګه یئ دغسې یو څه مې وویل څه مې وویل لفظوه غلو نور غلو ته آواز وکړو چې څوک یئ ویل چې څنګه یئ دغسې یو مطلب دا و چې غله تاسو مې غله مونږ هم نو ماما چې څنګه یې دغه سی چا پیری دا شپه ورځ ورته دبلې او باجې غږي قوالی دا او دوپړی دی او باجی دی او سرناګانی څه چل دی دا چشتي طریقه ده هغه ته مغږ نه شي چا پکې صاحبه پیری ده وای دی په سپېږمو کې ذکر کوي اوس هغې له به صاحبه درې ګنټې سپېږمې سوړی ځکه چې ګړي کې راوني دا د سپېږمو ذکر دی اوس کې نو څه کې او ډله هر چا سره شته دا ذلیل قوم چې دی دا ذلیل قوم هر چا سره مرګره یو تورلم پلار راتلو مرګرو ته مې وی چې راځي دلته دا ډېر دوم دا مې ډېر دی چې دا د قصه وګورو چې دی لا په کومه لوبه کې دی چې ورننوتو صاحب مریدانو یې مالټې راوړې او کېلې میلې د ډېر ساعت پس د کوټې نه راووتو حضرت ته ما ورته ویل جي مونږ خو روان یو خو ستا ملاقات ته راغلي ویل او جي زه دننه لږ مصروف وم خدای پاک سره مې په ټلیفون خبرې کولې ماته بس امرګرو ته مې چې را پاسې چې دا په څه بلا واورېدو زه یې ګېزو اوس ده سره څه کوي اوس که دله دې په دې خوله یو پړک ورکړو دی تاڼې ته لاړو رپوټ یې وکړو ما بنی سی چې تا پړک ولې ورکړی دا غ خپل کار دی دا خو ملک دی ازادي دی جمهوریت دی جمهوریت کې کسو ګډیږي او که خزه ګډیږي که لورې ګډیږي که زامنې ګډیږي کمران توپ چې سو کوي جمهوریت کې پاغي پابندي خوشته تن حالت په داسې ملک او تن حالت په داسې جمهوریت دا زمونږ د ملک که مونږ یو مونږ په یو رنګ کې اسلام نه نخره جوړه کړې ده او که پیران صاحبان دي هغوی په بل رنګ کې اسلام نه نخره جوړه نو دې وجې نه عزیزانو عرض مې دا و چې د قران کریم تفسیر چې دی هغه عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل او شریعت دام دی چې په درویشت کاله زمانه د نبوت کې درویشت کاله زمانه د نبوت کې چرته دا ثابته شي چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي چرپ خپلې بیبي سره سهار ټایم کې ولاړو تیاره غوندې وه خبرې کول صحابه تیر شونو هغوی ته اواز چې اواز یې وکړو چې زما دا فلانه بیبي ده فلانه اصله چې ستا سره کې ستیر شي چې پیغمبر پردې خزه سره خبرې کوي لګیا نن پردې خزه مونږ ور سره ډانس کوو ګډېږو ور سره پردی ښځې جوړې کړي سینګار کړي مونږ په اسملو کې ځان سره کینولي بیا دا قوم د سړی نه ښځې ته زیات په شوق ووټ ورکوي اوس به څه کوي په بیلی بمبرۍ کې دلته یو تلکجان ورته وي تلک جان ا لندر یو ورځ ما ودی ته اریان شو په بیړې ممبرای کې کمیټای کې د دې ته خبر خلکو تلک جان سم ووټ ور کړو او هغه هم د کمیټای ممبر کړو د نور نامې بدر تزو سالم جمعه ورځ ده او منبر دی اوس خولې نه مې نورې ګډې وډې بیا وځي زه به درته څه ووایم چې ستا په ملک نن ښځو څه حال جوړ کړی ښځو دیو جن عزیزانو شرمیدل ملک پروی زمین نن د پاکستان نه زیات چرته نشي او نور به شرمېږي اوس هغه بله خبره ده چې شرمېدلی پسې شرمېږي نه په دې پوهې چې په تمامو مردارو کې دا خنزیر ولې زیات مردار دی مردار خرم دی مردار سپین دی مردار ټپوسم دی مردار وغیره وغیره لیکن په دې تمامو مردارو سیزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پل چرته نشته علما لیکي چې دا خنزیر خو هم د خدای پیداوار دی او حیوان دی دا دی دومره ولې زیات پلیت دی دا ولې علما وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې هم ښځه او نر وي لکه سړو کې چې ښځه ولټي او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې ښځې او نر جوړې وي مارغانو کې وغیره وغیره کم نر حیوان چې کومې خپلې مادې سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي چې راشي چکونه پې لګوي او په لکو یې وایي خنزیر چې کومې مادې سره جوړه شوې او بل خنزیر راشي نو دی ته یو طرف ته شي بل ورته پري چې بیا بل راشي بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پري نو خنزیر په خپل خزه غیرت نه کوي د دې وجه نه الله په تمامو مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم څه نه دی یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینا اوس نه دی نو خنزیر چونکې بېغیرته دی په خپله جوړه او خپله ښځه شرمېږي نه او په خپل ورته پریدي او بل ورته راخوشې کی د دې وجې نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلی او آئی په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته که نشته ښځې ته وایي بېګا خو نه وایي سویلی کرمې شپه وه نو ما وی چې سویلای کړه دې شپه او که سویلی کړه دې شپه وا سهار تاسو ګورم میړه د باګړو دلای لا او د پروتي او داروزی بټوا به هم شاته چولی په نوکونو به پالش هم مګلې یو وړه بټوه لاس کې نیولي دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا یې په بټوه کې ګرځوي ټوله ورځ بله ورځ د یو مړي دوا ته تللی وم چوک شادي پیر ورته وایي چوک شادي پیر چې په هغې کې مې کوم حال د ښځو ولیدو اے پروردګاره مال ستا څومره عظیم صبر دی چې دا دنیا په بل اړه نه یوه پکې بوډای وه رندم وانو د لاس نه نیولې وراخ کړي